ذکر کوله چې کم یو مخبر په صدد د اعلام او د اخبار کې وي نو داغه د خپل داغه چې کمندونو د خپل کلام خبرینه مقصود یا فائدۃ الخبر وی او یا لازم د فائدۃ الخبر وی یا مقصود فائدۃ الخبر وی او یا مقصود چې کمونو لازم د چاوي فائدۃ الخبر مونږ یو خبره ذکر کړه چې دا مخبر کلا په صدد د اعلام او د اخبار کې وی یعنی د دې اطلاع ورکول سوي مقصودی سو خبري که چې ته دای مقصود نه وي نو بیا دا ضروري نه ده چې دا غرضونه دی وي بیا نور غرضونه هم کېدلی شي په دې سوالو چې زکریا علیه صلوات والسلام یو کلام خبری ویل دی چې انی واهن العظم مني واشتعل الراس شیبا انی واهن العظم مني واشتعل الراس شيبا زکریا علیہ الصلوۃ والسلام متکلم دی او الله تعالی مخاطب دی الله تعالی ته وی انی وهن العظم مني زما ډوکی رواسته شوی دی کمزوري شوی دی نو ول زکریا علی السلام الله خبرې د نسبت تامه خبرې نه یا الله نعوذ بالله د زکریا علی السلام د علم نه خبر نه دی مدل تنه فائدۃ الخبر سې کیږي او نه لازم ده دارنګي عیسی علیہ الصلات والسلام نیاوی نو مریم بی بی مورو هغه وای انی وزاتها انسا انی وزاتها انسا دا متکلمه ده الله تعالی مخاطب ده وی الله ما جنای و زیولا نو ول الله نه خبر سم او الله تعالی د دې علم نه خبر خبره پوهیږي کنه منګ اول چې دا په غزای کې دا په غزای کې چې متکلم په صدد د اعلام کې وي په مقام د خبرداري ورکولو کې وي دلته دا مقام د تزرع دی مقام د عاجزای دی د خپل عاجزی ښکارا کوي یا مقام د تحسر دی په دې سره مقصود اظهار ده تاثر د عیسی زکریا علی السلام عاجزی ښکار کوي چې انی واهن العظم مني او حنبی به چې دا تحسر کوي انی وزاتها انسا اغه سو خبرې نه اغه الله له خبر نه ورګي نو د دې د وجنه که په صدد د اعلام او د اخبار کې نیوي او هغه ځای کې نور غرضونه راشي نو راتللې شي هغه ځای کې نور اغراض راتللې شي اوس چې په صدد د اعلام او د اخبار دا موږ راخلو د المخبر لفظ نه ځکه دلته مشتقی ذکر شوی دی دلته فقط متکلم مراد نه دی چې متکلم په کلامي خبري خو لفظ د مخبر راوړی دی انو دیو په صدد د اعلام او د اخبار کی وی ځکه حمل له مشتقی چې کیږي نو علت ول قیام نو مبدی وی اخبار من حيث انه مخبر یعنی مخبر من حيث انه مخبر نو لا شک ان قصد المخبر بخبره فاعل سوک شو مخبر المخاطبه دا مفعول اول دا مفعول اول او دا اما الحكم او كونه عالما به دای چې کمونو څه شو ها دای مفعول ثانی نو افاده په معنی د اعطاء ورکول د متکلم مخاطب ته یا نسبت تامه خبریه نسبت تامه خبریه او کونه عالما به یا ول ورکول لی کې دل د متکلم او د مخبر عالما به عالم په دې حکم باندې عالم په دې نسبت تامه خبریه یعنی دا مخبر ورکی چاله مخاطب ته یا ول ورکی نسبت تامه خبریه چې هغه مخاطب په نسبت تامه خبریه خبرو نه دی یا ول ورکی خپل علم په نسبت تامه خبریه باندې چې دا مخاطب جاهل لې ته چا د علم نه مثال علامه تفتازانی عجیب سره دی الکه حافظ ته تورات ولې وای چې حافظ ته قران نه ولې نه وای صحیح ده کنه چې یو سړی دی او هغه چې کم دنو داغه ته مخاطب دی څه شي دی مخاطب او مخاطب دی نو دی یو مخاطب دی په مخاطب دی یو د غائب دی رسه دی مخاطب ته وای فلان حافظ القرآن زید حفظ القرآن دی زید قرآن څه کړی دی یاد کړی دی نو دا زید دا دغه چې دی مخاطب نو هغه د زید د حفظ نه خبرو نه دی د زید د حفظ نه خبر نه دی نو دی متکلم اولګي دا خپل مخاطب خبر کو د حفظ د چانه د زید نه چې زید حفظ القرآن دویم صورت دا متکلم د مخاطب ته وي چې کم د د مخاطب دی هغه ته هغه ته وي حافظ تل قران تا قران څه کړی دی یاد کړی دی نو هغه ته پته نه و چې ما قران څه کړی دی ولې سړی ته د خپل قران نه یادولو پته نه ویسو ویږي کنه دا ته خو پته را چې ما قران څه کړی دی یاد کړی دی خدام متکلم ورته خی دا خبره چې لکه څنګه چې تا ته د خپل هپس پته ده نو ما ته هم ستاد هپس ده پته یعنی زه ستاد هپس نه خبردارم چې حافظ تل قران چې تا قران څخه کړی دی یاد کړی دی نو دی اول ته فائدۃ الخبر وای فائدہ تاسو ویلی وا چې آ کې دادا شوت و گرفته شوت از دانش و مال چې ورکول شي علم یا مال نو دلته دا مخاطب ولګید اغله ورکو علم په نسبت تامه خبریه باندې فائدۃ الخبر ځکه کلام چې جوړیږي کلام خبري چې جوړیږي نو د دې د پاره جوړیږي چې په دې باندې څوک نا خبر سکړي شي خبر کړي شي نو د خبر د جوړولو فائدہ سوي داوي د دې د وجه نه دی لنوم کې خود فائدۃ الخبر دا وجه د چا شو تسمیه او د دوی ملینوم کې خود وسانی لازمه ويسمى الاول فائده الخبر نوم کې خودل شي دی اول ته فائده الخبر او د دویم ته نوم کې خودل شي لازمه لازم د فائده الخبر دا فائده الخبر ملزوم ده د فائده الخبر ملزوم او دې سره دا علم د متکلم څه شی دی لازم ځکه چې ته کله سوک سکای ته کله یو سړی خبرای نو دا پر عادت دی دا چې ستابه مخ کې په دې باندې په خپل سوي علم وي ستا مخ کې په دې باندې سوي نو د بل د خبرولو سره خپل خبرېدل سدي لازم دي نو دې د وجنا د ثانی ته وی لازم د فائدۃ الخبر اوس دا ثانی چې دا ثانی څه شی وو چې لکه متکلم دا خپل علم چاته وخی مخاطب ته چې لکه ما ته هم صدا پته دا ورته خی نو دې ته لازم د فائدۃ الخبر وی وجه خو ما ویلا خدا بل شان نشو کوله چې هغه ولنې تاسو وایو لازم و ځکه چې متکلم عالم نه نو دې سره دا ضروری نه ده چې ګینینو دا متکلم هغه تخپل لمخی چاته مخاطب ته خپل لمتخی نو دې سره دا لازم نه ده چې او بخی مخاطب ته نسبت تامه خبریه اولی کې دی شي چې دا مخاطب په نسبت تامه خبریه خبردار وي د بل طرف نه پوه شوي چې مخاطب متکل متکلم مخاطب ته دا خی کله چې په نسبت تامه خبریه خبري چې زید قائمون دا زید څه دی ولاړ دی نو هغه ته پته نو او دی ورته داغي سور کوي خبر نو دې سره لازمه ده دا خبره چې دا متکلم به چې کمندونو سوي په خپل سوي د قیام د زید نه خبرداري خودویم چې کله دا متکلم دا خبره کوي چې کله دا متکلم دی مخاطب له خبرې پهل خپل باندې چې ما ته دا نسبت تامه خبرې څه ده معلوم نه نو دې سره دا لازمه نه دا چې هغه مخاطب به په دیم خبرې کې چې نسبت تامه خبرې څه دی موجود دی کې دی شي چې د مخاطب ته د نسبت تامه خبرې د بل وجه نه شوی معلوم شوی لکه حافظ القرآن کې هغه ته خود خپل علم په خپل سره پته ده هغه ته د نسبت تامه خبرې د بل طرف څه شوی معلوم شوی هم دک دا چې دا ولنې فائدۃ الخبر دی او دا دویم لازم ده فائدۃ الخبر یو پوچې غونډه کې سوال لې او هغه دا دی چې ګوره دا بل خبرول دا فرع د خپل خبرې دلو نو کچرته کې دا متکلم ځوان وی ګمانی وی ګمان کوونکی وی او د ګمان په تور وی چې زید قائمون ځوان نه نیوي ګماني تورې دا خبر وکړه چې زیدون قائم نو دا به څنګه چې کمنو مخاطب لور کی څه شي علم ذکر د څه نشتا علم نشتا د اهل عربیو په نسبانه ځوان علم نه دی ځوان څه نه دی علم نه دی نو د په خپل علم نشته نه غبل لبا څور کی صحیح ده جواب دا دی چې څنګه د سره نو اق شان با اغه سره چې د د سوي کنه نو اق بچاله ور کوي اغه لا ور کوي کرده علم قطعي نو اغه لا ور کوي علم قطعي او کده د ځوانو نو اغه لا ور کوي څه شي ځوان کده د شکو اغه لا ور کوي څه شي شک خبر باندې پوه شوي نو اعطا با موافق د موجودی چې څه شی د سره سوي موجود نو اک شانته بده سکی اعطا کوي وسانی لازمها وقد نزل سره د فر اعتراض کوي د فر اعتراض کوي اعتراض دا دی چې توای چې مقصود چې کم دنو د چا د مخاطب د متکلم یا و فائدۃ الخبری یا و لازم ده فائدۃ الخبری او زبه توخه ما چې متکلم بوي او په کلام خبری او په صدد د اعلام ودو اخبار کې بوي صدد د چا کې بوي اعلام او اخبار کې بوي او دغه چې کمندونو مخاطب ته ویلې کلامي خبري او دا یو مقصد بینی نه فایت الخبر او نه لازم لکه یو منځګوز دغه مسلمان نه خو کول مخ پګیره پنسي اوچته خپا بند شریعت ظاهر کی او د بانک په ټیم کې د منځ بانک په ټیم کې د منځ په ټیم کې داغه دکان کولاوي دا سو کولاو دی او دکان کولاو دی او کاکا پلار تیرې دو او دیو ته وی الصلاه فریضه ناموس فرض دی غام نو ولادت موز د فرضیت نه منکر دی ها چې دی ولا نسبت ته ما خبري ور کوي منکر دی او یا چې کم دنو اغا د دنه دته پته نه پته نه ځاو د امیر صاحب د چپلار روان دی نو ولې هغه دکاندار ته د متکلم نه علم پته نشته د دې وته هم پته را چې د امیر صاحب چې ما ته و چې موږ فرض زنده ته خپه تر چې مست دی فرض دی منه به کفایت الخبر ستنه به لازم نه یا لکه دویم یو سړی دی او هغه چې کمنو په خپل پلار باندې راخی دی یا پلار ته کنزل کوي او بل رور هغه ورته وای دا د پلار دی دا دی پلار دی نو ولي هغه چې کم لګیا دی او هغه بابا ټکای ما ته پته نشته چې دا زما پلار دی دغه ولا فائدۃ الخبر نه ور کوي او هغه ته پته چې دا زما رور دی او دی رور ته دا خپه تر چې دا پلار دی یعنی هغه تر دې لمم څه دی معلوم نه نه به کفایت الخبر څه نه پکې لازم د فایت الخبر دی کله نا کله را کوزول شي عالم په دې دواړو چې او فایت الخبر عالم دی او په لازم د فایت الخبرم سره عالم دی په دواړو سره عالم نه خورا کوس کړی چې منځلې دو جاهل د حساب کړی شي جاهل ځکه و سوال چې دا تنزيل جبران دی ولي چې قد ينزلوا را کوزول شي نو جبرن را کوزول شي منځلې د چاته جاهل تا وینا لعدم جریه علی موجب العلم د وجه د نه چلې دو د دې عالم نه په تقاضا د علم خپل باندې د وجه د نه چلې دو د چانه د دې عالم نه علی موجب العلم په تقاضا چا باندې علم باندې علم من حيث العلم دا مقصود نو بلکې وی علم مقلوب العمل علم مقصد دی یو ال عمل لره چې دا غي مطابق په یو کار کیږي وایي کنه د علم مطابق په اوس کیږي کار کیږي صحیح ده لکه اوس یو سړی دی د ته پته ده چې دا دنیا فانی ده دنیا څه ده فانی ده د تپتر چې آخرت څه دی باقی دی دا علم وتشته خود دو 24 غنټه کې ټول غنټه د دنیا د پاره استعماليږي او آخرت د پاره سره ټک کار نه کوي نو سبا وای ته دتا چې د داړو علم نشته په دې باندې چې ګینی دا دنیا صدا دا فانی د آخرت څه دی باقی دی ځکه دیو سره معامله د چا نه کوي د فنا نه کوي نو دا علم په کار نه راځي علم نه چې اوسړې وي دا علم نه زه پوېږم چې فلان کې کار سنت دی خو کوي نه نو کدا د ته پته ده نو څه فائدہ ده لګا تش علم څه فائدہ کوي هغه د ته پته ده چې غیبت حرام دی نو پته دا وتا او خو غیبت کوي نو د دې پته لګیدلو څه پایده شته نو چې په تقاضا د علم چلیږي نه نو هغه او چې کم تا علم نشتا نو دواړه سړي برابر مختصر سره ویل دي کنه فهو والجاهل سواء چې څوک په خپل علم باندې نه چلیږي بخپل علم باندې نه چلیږي او چې کم چې کم نو دا نه خبره دی دا عالم چې بخپل علم نه چلیږي او جاهل دواړه سړي برابر نو دلته دا چې تاوي الصلاه فریضه یا هاذا ابوک نو دا سړی کومون ست پرز ویلې نو د دکان څخه کړو باندې کړو او دغه د پلار ته سوي پلار ویلې نو دبو ته کنزلو نه کوله نو معلومی کی دا درا کوس کو منزلې چاته جاهل ته چې لکه د ته پته ني چې دا مسده فرض دی او لکه چې د ته پته ني چې دا مسده پلار دی نو را کوزي کو عالم په فائدۃ الخبر یا په لازم ده فائدۃ الخبر منزلې ده چاته دا یو تنزیل له دا تنزیل خاص دی څنګه نوم شو دا دی چې تن دا تنزیل له دا عالم بهما منزله الجاه چې عالم په فایت الخبر لازم ده فایت الخبر منزله ده چاته دویم تنزیل له عالم بشی تنزیل دا عالم بشی منزله الجاه عالم بش تنزيل د عالم بشي لګ عام شو لګ شو عام شو مخکې عالم بهما کنه اوس عالم بشي منزله الجاهل دا قران کې دی ولقد علمو لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولا بئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون اول وی لقد علموا وتپترا وتصدا پترا او بیا وی لو کانو یعلمون ارمان چې دی پوی دی ناغه علم دایره کوس کو منځلې د ادمي علم ته صحیح ده حال ته کفایت الخبر لازم ده فایت الخبر نه دی خو علم به شی دی علم په اشتراک علم زواره باندې اشتراک لقد علمو لمن اشتراه مالو فی الاخرته من خلق دریم قسم تنزیل له الګ د ټولو نه عام دی تنزیل وجود الشیء منزله ادمه علم نوم زیات شو تنزیل وجود الشیء منزله ادمه را کوزول د موجود منزله د چاته معدوم صحیح ده یعنی شته او ته پنيش سکی حساب کې شته او تیب یعنی د شتوالی چې کومه فائدہ ده نو هغه فائدې درو نکړه نو پنيست شو حساب اوهو د شتوالی او سوا چې دی وی نو څه فائدہ پرس کوي اورور دی هغه چې کم دنو اصل کا حساب دی هغه خورس دی برابر دی هغه ضرور یو سوي فائدې چې سړی سره پټي کې کارو کې سړی سره مرستو کې تعاون سړی سره سکی او کې نو هغه ټاکم سړی سره نه کوي په خلکو ته مړه تاسو خې دورونه او ته څه شي غبل خو خور ده دا غنه خو نشخو ودا غرور نه خو نشخو ناغه وجود دا غیر اکوس کې منځلې ده چاته ادم ته چې داغه د وجود کومه فائدہ وي ناغه نه نو په منځله ده چای کې لکه د ایمان فائدہ دا ده بچا د ایمان فائدہ چې سړی کې ول امانت خیالي نو چې د امانت خیال نه ساتي الله ایمان لمن لا امانت نه ایمان ته نفي کو ایمان ته سکو نفي نو تنزيل وجود شی منزله آدمي مختصر مثال ویل دی لکه وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى وما رمیت از رمیت د مختصر معنی کوم وما رمیت تا وشتل نه دی کړی پاغه وخت چې تا وشتل کول وما رمیت تا وشتل کړی نه دی پاغه وخت چې دی وشتل کړیو ولکن الله رما خو وشتل چا کړو وما رمیت یې من نفی کو او از رمیت یې کیسه کو ثابت کو نو دلته کې تنزيل وجود شی د منزله ده ادمه پر رمی چې کومه فائدہ مرتب کېدل نو دا تا مرتب کوله نشوا نو ستا رمی او عدم رمی برابرو ستا رمی او عدم رمی سو برابرو نو دلته تنزيل وجود شو کوم منزله دل چاته عدم تا دا پکې د د توجیه ده و ما رمیت ایز تا وشتل نه دي کړی پاغه وخت چې د څه کول وشتل کول خپل به پرې دی کدا سي زمون پنځپیره مانو کې چې تا چې کمندنو و ما رمیتا ندی رسولی تا شګي سترګې د کافرانو ته از رمیتا پاو کې چې د لاس نه وښته نو دلته خو نفي او اثبات د یو چیز نه دي صحیح ده کنه نفي د انتها د فعل او اثبات د ابتدا ده فعل له نو نفي اثبات یو نه دي دلته اعتراض نشته دا چې نفي اثبات یو تسکی متوجه کی نو وجود د رمی دا حساب کوم منځله چا باندې دا آدم باندې ځکه په دغه باندې ستا په غیره می باندې اثر مرتب کېدو نه نو د دې وجود او آدم سو برابر نو تنزيل وجود شی منزلته آدمه فیم بغي یقتصر زبس په